الحمد لله الذي جعل في سير الصالحين عبرة للمعتبرين وذكرى للذاكرين وجعل في الصادقين منهم أسوة وقدوة للمقتدين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين محترمو مؤمنانو مسلمانانو ورونو موږ د بعضی صحابه و لند شان سیرت بیانولو او په مخ کې درس کې مو د عمر بن وهب رضی الله تعالی عنه سیرت بیان کړو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایلی دی لا تول البراء جيشا من جيوش المسلمين مخافة ان يهلك جنده باقدامه عمر رضی الله تعالی عنه فرمای تاسو برا بن مالک رضی الله تعالی عنه د مسلمانانو د لخر او د ډلې امیر ما جوړوي د دې یرې د وجې نه چې دی خپله زړور او بهادر دی او خپل لښکر به په مخ کې کېدو باندې هلاک کړي یعنی سختو ځایونو ته به داخل کی مؤمنانو مسلمانانو کله چې یو سړی په ښه ماحول کې ستر شي او هر چیرته چې د پاکوالي خیال ساتل کیږي نو د شیطان لارې کمزورې کیږي او د خواهشاتو لارې تنګیږي او که د دې د لارې نه یو څه د غفلت په حالت کې تر سره شي نو ملامت کوونکی روح به هغه لره زر خبر کړي او د الهي وحي حکم به د هغه مخې ته راښکاره شي نو هغه به خپل رب ته توبه وباسي او الله یې توبه قبلوي بیا د دې په خلاف باندې هغه څوک چې ځان په فساد کې اچوي او د خپل حالت د سمولو لپاره الهي وحي نه لري او دی په داسې ماحول کې راګیر وي چې هغه د خواهشاتو او د بدیو ډک وي نو دا سړی په ناڅاپه دلدل کې د ډوبېدو په حال کې دی او د خلاصون او د ژوندي پاتې کېدو چانس ډیر کم او کمزورې دی او مؤمنانو مسلمانانو ماحول خپل اثر لري او په خلکو باندې ډیر اثر کوي مور او پلار په خپل اولادونو باندې اثر کوي ورونه او خويندې یو په بل باندې اثر کوي او معلم او استاد په خپل شاګردانو باندې اثر کوي نو دا یو داسې خبره ده چې د هغه سړي په ژوند کې استعمالیږي چې هغه ستر جرأت کړي او د زړورتیا انتها ته رسیدلې دي او د رب العالمین د دین په دفاع او د رب العالمین په لار کې jihad کول په داسې حال کې چې ایمان د زړه له پردې سره ګډ شوی وو هغه په نیک او صالح کور کې ستر شوی، د یوې نیکې مور له خوا یې پالنه شوې ده، داسې مور چې اسلام ته یې ترقي ورکړې او هغه یوه د مخکنو اسلام راوړونکو نه وه او د هغې مور مهر چې و د هغې د میړه اسلام قبلول و نو د دغسې مور په خپلو بچو باندې اثر خامخا وي. نو دا چې د دې مور غیرت او قرباني بیان کړو، نو زموږ درس به ډېر اوږد شي، خو راځو د دې مور بچي برا بن مالک رضی الله تعالی عنه لنډ شان سیرت بیانوو. برا بن مالک انصاري رضي الله تعالی عنه د ببر او خړ سر خوار کمزورې او داسې وو چې هډوکي یې په بدن کې د لرې نه ښکاره کېدل او په بدن باندې یې غوښه ډېره کمه وه نو د ډېرې کمزورتیا د وجې نه ورته کتل هم ډېر ګران وو خو د دې سره سره یې په جنګ کې په یوازې ځان سره سل کسان مردار کړي وو او دا له هغه نه بغیر چې د نورو مجاهدینو سره په شریکه باندې وجلی وو برا بن مالک رضی الله تعالی عنه نموته مخکې تلونکې او زړاور مجاهد او صحابي وو چې عمر رضی الله تعالی عنه خپل خلافت په وخت کې خپل عمراو ته دا لیکلی وو چې برا بن مالک د مسلمانانو د یو لخر امیر مه جوړوي ځکه چې د ده سره دا یره وه چې برا بن مالک رضی الله تعالی عنه به د دې وجې نه هلاک کی او سختو ځایونو ته به داخل کی ځکه چې دی خپله ډېر مخکې ځي. همدا شخص برا بن مالک انصاری رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خاص خادم انس بن مالک رضی الله تعالی عنه ورور وو نو کچرته زه په دې لټه کې شم چې د د غیرت کارنامې ټوله درته بیان کم نو خبره به ډیره او ګده شي او زی به ډیر تنگ شي نو د دې وجنه د د د زړورتیا یو کیسه درته بیانوم او په دې سره به تاسو ته د نورو کیسو خبر هم په لاس باندې درشي دا کیسه د هغو اولنو ساعتونو نه وروسته سمدستي شروع کېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو او د رفیق اعلی سره په وست شو او د هغه وخت وو چې د عربو قبيله د دین نه داسې ډلې ډلې وتلې لکه مخکې چې په دین کې ډلې ډلې داخلې دي تر دې چې مکې، طائف، مدینې او ځنې مختلفو ډلو نه بغېر بل څوک په دین اسلام کې پاتې نه شول او یوازې هغه خلک پاتې شول چې رب العالمین یې زړونه په ایمان باندې مضبوط کړي وو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د دې ړاندې او هلاکونکې فتنې د ختمولو لپاره مټې راونغښتلې. او د محکم غره په شانتي ودرېدلو او د مهاجرینو او انصارو نه یولس لخکره برابر کړل او د همدې یولس لخکرو قائدینو او امیرانو ته یولس بیرغونه تیار کړل دغه اتلان یې د عربو د جزیرې شا او خوا ته ولېږل دې لپاره چې مرتدین د هدایت او حق طرف ته را دعوت کړي او بیرته په تیرو تورو سره منحرفین سمې لارې ته راستانه کړي نو په مرتدینو کې د ټولو نه قوي او مضبوطه جنگ کوونکي او زیات شمیر ولا ډله چې وه هغه د مسلمه الکذاب ملګری بنو حنیفه وو د مسلمه سره د د د قوم او د نورو ملګرو د دنه څلويخ زره ډیر سخت جنگ کوونکي راغونډ شوي وو او د دې ډیر کسان د د سره په ایمان باندې نه بلکې په عصبیت او قومیت سره ولاړ وو او د مسیلمه ځنې ملګرو به دا هم ویل چې مونږ په دې باندې ایمان لرو چې مسیلمه دروغجن او محمد صلی الله علیه وسلم رښتونه دی خو مونږ ته د ربیعه دروغجن مسیلمه ډیر خوخ او محبوب دی د رښتونی مزیر یعنی محمد صلی الله علیه وسلم نه نعوذ بالله نو مسیلمه د مسلمانانو هغه ولني لښکر ته ماتې او شکست ورکړو کوم چې د عکرمه بن ابي جهل رضی الله تعالی عنه په قیادت او مشرۍ کې مقابله ته ورغلی وو او دا یې شاتک ته مجبور کړل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دویم لخر د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په قیادت کې ورولېګلو او په همدې لښکر کې یې د انصار او مهاجرینو مخاور اشخاص هم ورسره ولېږل او په همدې مخاورو خلکو کې یو هم د مسلمانانو د اتلانو د بهادرانو څخه برا بن مالک انصاری رضی الله تعالی عنه وو نو د نجد په یمامه سیمه کې دواړه ډلې سره مخامخ شوې. د لږ وخت تېرېدلو وروسته یو ځل بیا د مسیلمه تله درنه شوله او د مسلمانانو د جنګ کوونکو د پښو لاندې ځمکه ولړزېده او هر یو د خپل موقف پرېښودلو ته مجبور شو. تر دې چې د مسیلمه ملګري د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه خیمو ته ورسېدل او د بیخ نه یې وویستلې او که چیرته د مسلمه یو ملګری پناه نه وای ورکړی نږدې و چې د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ښځه یې وژلې وای په دې وخت کې مسلمانانو د یو ستر هلاکونکي خطر احساس وکړو او په دې باندې پوه شول چې که چېرته مو دا ځلې د مسیلمه په مقابله کې شکست وخوړو نو بیا به د همیشه دپاره د اسلام پایه ټینګه نه شي او نه به د واحد لاشریک ذات رب العالمین عبادت په ټوله جزیرة العرب کې وشي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه خپل لښکر ته متوجه شو بیرته یې له سره منظم کړل مهاجر یې د انصارو او د صحرا اوسیدونکي د دې دوانو نه بیل کړل او د هر پلار او ټبر خلک ته یو بیرغ لاندې راټول کړل د لپاره چې په جګړه کې د هرې ډلې بهادری معلومه شي او دا څرګنده شي چې مسلمانانو ته د کوم طرف نه شکست راځي نو د دوانو ډلو په منځ کې داسې درنه او هلاکونکې جګړه ونښته چې د دینه مخکې د مسلمانانو په جګړو کې نظیر موجود نه وو او د مسلمه قوم د جګړې په ساحو کې داسې محکم او ثابت ولاړ وو لکه ستر ستر غرونه او هر څومره مرګ جوړ او زخمی توپ چې به ورته رسیدلو دوی به هیڅ باک نه درلودو مسلمانانو هم داسې حیرانونکې کارنامې ترسره کړې. که چېرته زه هغه راسره راجمع کړم، نو یو ستر او مضبوط کتاب به پرې باندې جوړ شي. ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه چې د انصارو بیرغ مسول و، خوشبویي یې لګولې وه، کفن یې تړلی و، خپل ځان ته یې په ځمکه کې کنده کنستلې وه او تر ځنګنونو پورې ورپکې پټ و او په خپل موقف باندې محکم ولاړ و. تر هغه یې د خپل قوم د بیرغ څخه دفاع کوله تر دې چې شهید شولو بل طرف د عمر رضی الله تعالی عنه ورور زید بن خطاب رضی الله تعالی عنه په خلکو کې دا ناره او اوازونه کول چې ای خلکو غاښ وچیچئ په دشمن باندې حمله وکړئ او مخ په وړاندې باندې لاړ شئ ای خلکو والله که زه د دې وروسته تر هغه پورې بله خبره وکړم تر څو چې مسلمه ماتې او شکست نه وي خوړلی او یا زه په شهادت باندې نه وم رسېدلی او د رب العالمین په وړاندې مې خپل حجت نه وي پیدا کړی د دې نه پسې په دشمن باندې حمله وکړه او تر هغه وجنګېدو تر دې چې هغه په شهادت باندې ورسېدو ام دغه شانته بل طرف د ابو حنیفه غلام سالم رضی الله تعالی عنه د مهاجرینو بیرغ اخسته وو د د قوم په د باندې یریدو چې ضعیف او یا شاته نه شي، نو ورته ویې ویل، د موږ سره دا یره ده چې مسلمانانو ته به ماتې او شکست ستا د طرف نه راشي، نو ده ورته وویل، که چېرته تاسو ته شکست زما د طرف نه راغلو، نو زه به د قرآن کریم یو ډېر بد عالم یم، وروسته یې د رب العالمین په دښمنانو باندې حمله وکړه، تر دې چې هغه هم په شهادت باندې ورسېدو. خو د دې ټولو اتلوالي او د بهادرۍ د برا بن مالک رضي الله تعالی عنه د اتلوالي او بهادرۍ په مخ کې ډېرې واړې معلومېږي رضي الله تعالی عنهم هغه داسې چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ولیدل چې د جګړې تنور په ګرمېدو دی نو برا بن مالک رضی الله تعالی عنه ته یې وکتل او ورته یې وویل، ای د انصارو زلمیه! دوی ستا تر قومندانۍ لاندې دي. برا خپل قوم ته وکتل او ورته ویې ویل، ای د انصارو ډلې! هیڅوک دې نور دا فکر نه کوي چې مدینې ته به ستنېږې، له دې وروسته ستاسو دپاره مدینه نشته، بلکې الله واحد لاشریک ذات دی او بیا د هغې نه پس جنت دی. ددې سره سم ده او ورسره مجاهدینو حمله شروع کړله. برا بن مالک رضی الله تعالی عنه صفونه ونړول د رب العالمین د دشمنانو په ورمګونو باندې داسې ګزارونه وکړل چې ورسره مسیلمه او د د ملګرو په خې چې د هغه ولړزېدې او ټولو هغه بغیچې ته پناه یوړه چې د تاریخ په کتابونو کې هغه په حدیقه الموت سره شهرت لري دا ځکه چې هلته د دشمن ډیر زیات جنگیالي وجل شوي وو او دغه د مسیلمه الکذاب لخکر چې دغه ډیر زیات مردار شوی وو حدیقة الموت ډېره پراخه او د لوړو دېوالونو لرونکې باغچه وه، مسیلمه او ورسره د ده زرګونه جنګیالو په ځانونو پسې د باغچې دروازې وتړلې او د هغې په لوړو او غټو دېوالونو باندې یې پناه واخسته او د دې په وجه باندې یې ځانونه خوندي کړل او بیا یې د ننه طرف نه په مسلمانانو باندې د غشو ورول شروع کړل، داسې غشي راورېدل لکه باران. په دې وخت کې د مسلمانانو ستر اتل او بهادر او زړور مجاهد او صحابي برا بن مالک رضی الله تعالی عنه را مخکې شو او وی ویل ای قومه ما په ډال باندې کېږدئ او ډال په نېزو باندې پورته او اوچت کړئ او ما دروازې ته نږدې د باغچې د ننه په طرف باندې ګزار کړئ یا خو به شهید شم او یا به تاسو ته دروازه در خلاصه کړم نو د سترګو په رب کې برا بن مالک رضی الله تعالی عنه په ډال باندې کېناستو برا بن مالک رضی الله تعالی عنه ډیر د وجود او بدن نه خوار او کمزورې وو لسګونو نیزو پورته کړو او د مسیلمه د زرګونو لخر په مینځ کې گزار کړلو او د مسیلمه لښکر ته د ده ورغورځېدل یو اسماني تندر و، برا بن مالک رضي الله تعالی عنه تر هغه پورې د حدیقة الموت د دروازې په وړاندې باندې جګړه کوله او توره یې د دوی په ورمېږونو باندې چلوله تر دې چې بالاخره لس کسان یې ووژل او مردار یې کړل او دروازه یې په داسې وخت کې خلاصه کړه چې د اتیاو نه زیات زخمونه یې په بدن باندې د تورو غشو او نیزو جوړ شوي وو بیا د دې نه پس مسلمانان حدیقة الموت ته د دیوالونو او د دروازو په طرف باندې ورښکته شول او په هغه مرتدینو کې یې تورې خښې کړې چې د باغچې په دیوالو کې یې پناه اخستې وه. تر دې چې د مسیلمه لښکر تقریبا شل زره ووژل شولو او په قتل باندې ورسیدلو او مردار شول. مسلمانان مسیلمه ته ور ورسیدل او په وینو کې یې لت پت په ځمکه باندې راڅملولو. برا بن مالک رضی الله تعالی عنه د دې لپاره خپل خیمه ته راوړلو چې هغه ته تداوی وکړي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه پوره یو میاشت د ملاقات کولو او د د زخمونو علاج کولو تر دې چې رب العالمین شفا ورکړه او د د په لاس سره رب العالمین مسلمانانو ته کامیابی ورنصیب کړه برا بن مالک رضی الله تعالی عنه هغه شهادت ته ډیره جلتی درلوده چې د حدیقه الموت د جګړې په وخت کې ترې نفوت شوی وو برا بن مالک رضی الله تعالی عنه به همیشه یو په بل پسې جګړو کې په دې وجه باندې برخه اخسته ترڅو خپل ستر هدف شهادت ترلاسه کړي او شهادت وته رب العالمین ورکړي او دده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وستون او د دا ته ډیره بیړه وه چې تر دې د فارس په علاقه کې د تستر علاقې د فتح ورځ راغله فارسیانو په یو مضبوطه قلا کې پناه واخسته او مسلمانانو دوی محاصره کړل او د کلا بندي کړې په باندې دسې راوستله لکه په مړوند باندې چې بنګړي راتاوي کله چې محاصره وګده شو او فارسیان په تکلیف باندې شول نو د قلا د پاس طرف نه به یې د وسپنو زنځیرونه را غورځول چې د فولادو نه جوړ شوي د بال په شان ګول شیان به یې په سرونو کې وو او په اور به یې دومره ګرم کړي وو لکه سکروټې نو د مسلمانانو په بدنونو پورې به ونښتل دوی به په داسې حال کې پورته کول چې یا به مړه او یا به مرګ ته نږدې وو نو له هغه زنځیرونو نه یو زنځیر د برا بن مالک رضی الله تعالی عنه په ورور انس رضی الله تعالی عنه پورې ونښتو برا بن مالک چې کله هغه ولیدو د دیوال په طرف باندې په منډه باندې وراغلو او هغه زنجیر یې ونیولو چې د ده په ورور پورې بندي وو او هغه د فولادو ګرمه وسپنه د د خپل ورور نه په داسې شکل باندې بیلوله او جدا کوله چې د د لاس یې سوځولو او لوګي ترې نه ختل خو برا بن مالک رضی الله تعالی عنه په دې باندې هیڅ پروا نه کوله تر دې چې خپل ورور یې ورڅخه خلاص کړلو او په داسې شکل باندې ځمکې ته راکوش و چې د لاس غوښې یې نه وې صرف هډوکي پاتې وو په همدې جګړه کې برا بن مالک رضی الله تعالی عنه د رب العالمین نه وغوښتل چې شهادت ورته په نصیب کړي رب العالمین یې دعا قبول کړه او په داسې حال کې شهید شو چې د رب العالمین په لیدو باندې خوشاله وو نضر الله وجه البراء بن مالك في الجنة وأقر عينه بصحبة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام ورضي عنه وأرضاه رب العالمين دي دبراء بن مالك رضي الله تعالى عنه مخ په جنت کې تازه او سترګې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په دیدار باندې یخې کی رب العالمين دې دده نه راضي شي او رب العالمين دې دې د خپل ځان نه راضي کړي مؤمنانو مسلمانانو ورونو دا و لنډ شان سیرت د برا بن مالک انصاري رضی الله تعالی عنه نو که څوک د برا بن مالک رضی الله تعالی عنه په باره کې نور معلومات حاصلول غواړي هغه د دغه کتابونه وګوري الاستيعاب دویم جلد سیرت د ابن هشام طبقات الكبرى دریم جلد همدغه رنګ تاریخ طبری او داسې نور کتابونه د سیرت مؤمنانو مسلمانانو ورونو اوس راځو دې ته چې په د سیرت کې زمونږ استاد د لپاره کومې فائدې پراتی دي او کوم درس زمونږ استاد د لپاره کې پروت دی نو بعضې فائدې به د هغې نه بیان کو اول درس او اوله فائده هغه ده چې د مسلمانانو زنانو ته پکار دي چې خپل عقیده او خپل ایمان داسې کلک او مضبوط کړي لکه څنګه چې د برا بن مالک رضی الله تعالی عنه د مور وو او خپل بچو ته داسې اسلامي او جهادي تربیت ورکړي لکه څنګه چې د برا بن مالک رضی الله تعالی عنه مور خپل بچو ته ورکړی وو دویم درس او دویمه فایده په هر وخت کې د دین اسلام نه او د اسلامی قانون او نظام نه دفاع کمزور او غریبانانو مسلمانانو کړي هغه مؤمنانو کړي ده چې د خپل بدن او د خپل جسم د انرژي او صحت غم ورسره نه وي هغه مؤمنانو کړي ده چې خپل خېټو غټولو غم او فکر ورسره نه وي لکه برا بن مالک رضی الله تعالی عنه ته وګورئ خو نن چې د مسلمانانو حال وګورو دوی د خپل خېټو غټولو او د خپل بدن د انرژي په غم او فکر کې دي او د اسلامي قانون او نظام غم او فکر وسره نشته دریم درس او دریمه فائدہ مؤمن مسلمان باید داسې غیرتمند وي او داسې زړاور وي لکه برا بن مالک رضی الله تعالی عنه او د کافرانو په مقابله کې داسې سخت وي لکه برا بن مالک رضی الله تعالی عنه او په جنگ او سیاست اسلامی کې داسې ماهر وي لکه برا بن مالک رضی الله تعالی عنه خو اوس اکثره مسلمانان خو اسلامی سیاست هم نه پیژني او نه جنگ او جهاد د پاره تیار دي د غلامي په ژوند کې ستر شوی او د کفري قانون او نظام لاندې د غلامي او سر ټيټي ژوند ورته خوند ورکوي څلورم درس او څلورمه فايده د اسلام نه په ډولو ډولو خلکو وتلو او مرتد کېدو سره به انسان دا ګمان نه کوي چې اسلام په حق باندې نه دی او داسې کلک او مضبوط به په ایمان باندې او په اسلام باندې ودرېږي لکه څنګه چې د نبی علیه الصلاة والسلام د وفات نه پس برا بن مالک او نور صحابه ودرېدل نو اوس که طالبان او د القیدې وغیره جاهلان د کفارو غلامان او د کفر د پاره بې معاشه او بې تنخوا فوجیان او عسکر وګرځېدل نو دا څه لرې خبره نه ده او نه به موږ د دوی په مرتد کېدو باندې جهاد بدناموو پنځم درس او پنځمه فائده هغه ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت یو مرض به اتفاقی ده او بل مرض یې ګډوډ کېدل دي. بل مرض یې د کفري قانون او نظام لاندې د ذلت وخت تېرول دي. بل مرض یې د کفري حاکم او بادشاه لاندې سرټیټه ژوند کول دي او داسې نور مرضونه در واخله. خو د دې ټولو مرضونو علاج چې دی هغه اسلامي خلیفه او اسلامي خلافت دی. لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مټې را ونغښتې او د خلافت اعلان یې وکړو شپږم درس او شپږمه فائدہ د مسلمان یو فرضي صفت دا دی چې په مخ د ځمکه به مرتد او مشرک نه پرېږدي لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر باندې صحابه د مرتدینو او مشرکینو د ختمولو لپاره ووتل اووم درس او اوومه فائده څوک چې د اسلام او د مسلمانانو مخالف او دشمن جوړیږي نو دا په مختلفو شکلونو او صورتونو باندې جوړیږي بعضو ته به دا ښه معلومه وي چې موږ په باطله باندې یو خو بیا به هم د اسلام او مسلمانانو سره دشمنی کوي د زد او د حسد او د قومیت د وجې نه به ولاړ وي لکه څنګه چې د مسیلمه ملګرو دا خبره کوله چې موږ په دې پوهیږو چې مسیلمه دروغجن دی او محمد صلی الله علیه وسلم رښتینی دی خو بیا هم موږ ته مسیلمه خوښ او محبوب دی نو اوس طالبانو ته هم دا پته ده چې موږ د کفارو عسکر یو زموږ په سر باندې کفار مشري کوي خو د اسلامي خلافت سره د زد حسد او د قومیت وغیره د وجې نه دشمني کوي اتم درس او اتمه فائده په جنګ کې شکست خوړل دا د باطل پرستي علامه او نخه نه ده ځکه چې اولنې لخکر چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د جنگ د پاره ولېګو نو هغه شکست وخوړو او په شا شول او که څوک په جنگ کې شکست خوړل د باطل پرستي علامه او نخه ګرځوي نو بیا خو نعوذ بالله دلته صحابه په باطل ثابتيږي نه هم درس او نه هم فائدہ د کفارو او مرتدینو په خلاف باندې په جنګ کې کلک ودریدل او د هغې کلکه مقابله کول دا د خوارجو علامه او نښه نه ده لکه چې طالبان او د کفارو غلامان دا خبره کوي ځکه چې ثابت بن قیس رضی الله تعالی عنه د جنگ په ډګر کې ځان ته کنده وهلې وه او تر زنګنونو پکې پټ وو او تر مرګه پورې جنگ وکړلو همدغه شان برا بن مالک او نور صحابه هم په جنگ کې کلک پاتې شوي وو لسم درس او لسمه فائده په دشمن باندې د انغماسي او استشهادي حمله کول دغه جائز دي یا په بل تعبیر سره یو مجاهد په داسې ځای باندې حمله کولی شي اگر که غالب ګمان پکې دا وي چې دی به روغ را نشي او قتل به کړی شي لکه څنګه چې صحابه وو برا بن مالک رضی الله تعالی عنه قلا کې د دشمن میز ته ورخطا کړلو او دا یې یوازې ورخطا کړو بل څوک ورسره نه وو بیا وسره برا بن مالک رضی الله تعالی عنه په یوازې ځان باندې جنگ شروع کړلو تر دې چې د قلا دروازه یې خلاصه کړه. مؤمنانو مسلمانانو ورونو دې ته مونږ تاسې سوچ وکړو چې برا بن مالک رضی الله تعالی عنه د زرګونو کسانو او د زرګونو دشمنانو په منځ کې ځان ته صحابه ورخطا کړی دی او څومره صحابو دا کار لیدلی دی او څومره صحابو په شریکه باندې دا کار کړی دی خو چا په باندې بد نه دی ویلی یو لسم درس او یو لسمه فائدہ هغه دا چې امیر ته پکار دی چې د خپل زخمی مجاهد ډیر خیال وساتي لکه څنګه چې برا بن مالک رضی الله تعالی عنه زخمی شو او خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه یې علاج کولو او امیر به داسې نه کوي چې مجاهد روغ وي نو جار قربان ورته وایي او چې زخمی شي نو بیا یې تپوس هم نه کوي دولسم درس او دولسمه فایده هغه دا چې مسلمان ته پکار دی چې د زخمی کېدو نه پس هم جهاد ته دوام ورکړي او جهاد تر هغه پورې وکړي چې مرګ ورته راشي لکه څنګه چې برا بن مالک رضی الله تعالی عنه وکړل دیارلسم درس او دیارلسمه فائده، مسلمان ته پکار دي چې خپله هم جهاد وکړي او خپلو وروڼو او بچو ته هم د جهاد تربیت ورکړي لکه څنګه چې برا بن مالک او د هغه رور انس بن مالک رضی الله تعالی عنهما دواړو په جهادونو کې برخه اخسته مؤمنانو مسلمانانو ورونو رب العالمین دې زمونږ ستاسو نفسونه او زړونه پاک او صفا کړي رب العالمین دې مونږ تاسو ته صحیح او روغه عقیده را نصیب کړي او رب العالمین دې مونږ تاسو د اسلام د خدمت د پاره استعمال کی رب العالمین دې مونږ تاسو د پزول وختونو ضایع کولو نه وساتي رب العالمین دې مونږ تاسو ته د توفیق راکړي چې د خپل وخت او د خپل ځواني او د خپل عمر او د خپل وینه د دین اسلام نه قربان کو رب العالمین دې مونږ تاسو د شهادت د مرګ نه محروم کوي رب العالمین دې مونږ تاسو د جهاد د صف نه نه کټ کوي رب العالمين دې په مخ دې زمکه باندې اسلامي قانون او نظام راولي رب العالمين دې نه مخ دې زمکه نه دغه کفري نظامونه او دغه کفري حاکمان ختم کړي رب العالمين دې د مخ دې زمکه نه د مسيلمه الكذاب دغه بچي او لمسيان ختم کړي رب العالمين دې په مخ دې زمکه باندې د برا بن مالک رضی الله تعالی عنه المسوته حاکمیت او قوت او طاقت ورکي